سلام چی کوم جان نثاران و اغا چیرتا مقصد دا دے چی الا ماشاءاللہ دا سی سوال موقع برالا نور بے مقصد دا دے چی بس غلیو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم با چی اویلا خو بس ہر چی رود بر سرم چون تو پسندی رواست بند چه دعوی کند حکم خداوند راست سه به طاهر سه به رضا وی دده چه همیشه د یار رضا ته ګوری بس ددی مصداق په چی کوم به حضور صلی الله علیه وسلم ویله خو بس هغه به وو چی هغه به غلی وو خو دو به چه وو غلی وو ایله چیرته سورلس څو ځایونه هغه کړی دی کنه داسی چی هغه ځای داسی اهتمام سره چه ده سوال شوی ده نور داسی مقصد دا ده چی زیات سوالات کودنا کریدنا دا ندی کړی او ځکه ګوره دی په نزول دی شرایعو کی دخل وی دا ډیر سوالات کودنا کریدنا دی په نزول دی شرایعو کی چه وی دخل وی ځکه که چیرته مقصد حدیث مبارک کی رادرومی چی هغه بنی اسرائیلو ته چی کله دا حکم وشو چی تاسو هغه غوا ذبح کو دی هغه یو عضو راواخلو دا مړ چی کو په ووایو هغه به ژوندی سی هغه به خپل قاتل چی کی بیان کی نو دوی به ویل چی دا څنګه غوا چی کرونده یی په کړی یی په پسی هلی چلولی یی کنه دغسی او چی زړه یی که ځوانه یی او مقصد دا ده چی توره سپینه څرنګه یو دنیا کودنا خرید نه شروع کړو نو چه دو څونه ځان ته سختوله دو الله تعالی چه راوست په دو باندی تشدد راوست نو که دو دا نه وای کړی نو پته ولګیدله چه د ډیرو سوالاتو او دغسی مقصد دا ده چه دا پس هغه نزول د شرایعو پاره چه جوړیږی سبب جوړیږی او د حکم سختی نرمی کی دی هم چه وی دخل وی اسی تاسو پدی مسئلے باندې پوه شو نو دی هم پدی حکم سختی نرمی او پدی شینو کی چی بهر حال دا هغه اسباب عارضه دی چی نزول دی شرایع دی پاره چی جوړی جی نو دا خود هر ملت کی زان لزان لا اسباب عارض کیگی او یو قوم کی یو واقعہ رئیشی نو دیغی متعلق پا حکم راغی بل قوم کی بل رئیشی نو دی وجوہات پا بنا باندی دا شرایع او مناہج چی دی جدا جدا دی تاسو په پوښ خو په هر حال په غټه باندې چوته وګوري نو په شرایو کې هغه علوم فطریه چې کوم دي هغه علوم عادیه دي اخ قوم هغه پکې زیات دخلي او اسباب طارئه حوادث دی اخ قوم چی کوم رونما کیگی اغا پکر چوی دخل وی او علوم فطریه دی هر قوم او مقصد دا دی چی اغا حوادث عارضہ دا چونکہ جدا جدا وی د هر قوم ملت جدا جدا وي نو دې وجوهاتو په بنا باندې د فروعي احکامات او شرائع او مناهج دا د هر قوم او د هر نبي چي دي دا جدا جدا دي البته اصول دي ټولو چي دي اصول هغه باندې ټول مقصد دا دی چي متفق او متحد دي او اصول دي ټولو چي دي ایک یو شی دي چی توحید مسله ده رسالت مسله ده قبر حق ده جنت حق ده دا شئینا په دا دی ټولو اصول چی دی آ متحد دی پورته نه او دا اختلاف تی فروعی احکاماتو دی دی وجه نه چه دا راغلی ده او اصول دی ټولو متحد ذکر دی چی دیش فروعی احکاماتو نه چی کوم غرض ده او دی دی چی کوم مقصد ده چی مثال اغا منحیاتو نه سڑای زانو ساتی اغا اوامیر پجای بانی چکی راڑی نو هغه مقصد دا دی چې عالم دی ټولو چې دی چې کوم هغه مقصد دا هغه دی ټولو چې دا یو دی چې هغه دی الله تعالی چې دا رضا ده او دی یو ذات چې دا هغه تعظیم کول دی او مقصد دا ټول په دې سره متفق چې د نبی تعظیم بکې نبی خبره به منی کني به به شرایع څنګه منی نو چې دا سوچ پو کې نو هغه مقصد دا چې خود به خود په دې خبره باندې دلیل ګرځي چې دا کامیابی دی هر قوم اپ دې شینو کې پرته ده چه په دی اصولو باندی به دو چوی سره متحد وی نو ځکه اصل باب شاه صاحب دا ایښی وو چه اصل دی دین چه ده دا یو ده او البته اختلاف دی چا ده دی شرایعو او دی مناهجو ده نو دا یې باب ایښی وو او په داسی عجیب انداز باندی خبره ورته ټوله کړه او مقصد دا چه بیان یې کړه نو اوس تاسو دی دی خبری تهه ته ورسیدلو تر اوسه به مو ویله خو ګوره په مقصد تهه ته نه رسیدلو اوس تاسو د دې خبرې تهه ته ورسېدلو چې د ټولو رسول چې مثال تاسو به هر وخت جلالین کې دا ویله چې فلانی قوم د تکذیب د رسولو وکړه بیا هلته ورسره لیکلي چې هلته خو یو رسول و او د یو رسول تکذیب دا د چا ده دا د ټولو رسولو تکذیب ګاڼه سي ځکه چې د ټولو اصول چې دي متحد دي البته شرایع چې دي جدا جدا دي نو دا ټکي به د کول خو دوره ټیک ته څه به ورسره لیکلي و خو دوره دی خبری تهه ته او بلکل عمق ته ګهرائی ته او د شی حقیقت پیژندلو ته یقین ومنه چی مقصد داده چی سړی تر هغه پوری نسی رسیدلی چی شاه صاحب دا بحث تی صرف مطالعه کړی نه یی بلکه ځان دی چی په پوه کړی وی اله به بیا ددی خبری تهه ته سړی چه کی ورسی تاسو پدی خبری پوه شوی دا کیسه درته کوی اوس ورته ګوره والذی وقع پدغه جمو پرشیو والذی وقع علی اجنبیت وهو یعلم انها امراته اے پردیس شینی باندې واقع سره څه داخله چې دا چې دا ما د مخ خدا بجلی غانه دا کسی دور نه وی پردی کی بدا کسی وی هغه به وی هغه مولا والا مون نه یادا شجنا وخت لا یالو فی ذلک معذورا فی ما بینه و بین الله دی په دې کې معذور فی ما بینه جکه چې علم مکنون دا وکان الذی نذر الصوم ماخوذا بنذره دون من لم ينذر دارنګ چې یو سړی نظر د صوم کی بل نه کړي نو دای په ماخوذ یا بل باندې ماخوذ ولی د علم مکنون دا چې دا شی اوس په ما ضروری ده اغه علم مکنون دا نه ده وکان من تشدد فی الدین شدد علیه او دی وجنه چا بچ تشدد فی الدین کاو نو په هغه باندې دین احکامات تسل سخت شو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چی تعمق فی الدین نا چی احادیثو باندی سړی نظر وکی نو تعمق فی الدین نا چه راغلی دا تعمق فی الدین نا منع راغلی دا چی په دین کی دی سړی دور هغه نه کئی په ځینی شیونو کی چی هغه مقصد دا دی چی یو حکم درجه بیا چه کی سړی نه واخلی ځکه دونه پوری راغلی دی چی که مقصد دا دی چی سنت وی خو تی واجب درجه ته ورسه کنا نو دا مقصد چه جوړ شی بیا بدعت جوړ شی دا بدعت جوړ شي نو داسې ټیک ته دوام په کوه خو اعتقادا به دغ جی ته نه رسه دیو جنا که کله کله داسې نه ډېر بیا دین هغه جوړ کی کله کله داسې په دغه هغه باندې پروت شو چې داسې نه چې ما اعتقاد دا جوړ شي نو بیا ټیک ته خو کله کله دا څنګه چې دا ډیر بیا یی وای چې زه خو دې پاره کوم بیا دین یو آړ جوړ کی په دې مسلې په زمن کې جزئیه په زمن کې بیا سنت پسې چکی پری دی عوام کوي ملایان او قدرت خدای شان ده د سیاسی ملایان خو بلکل اکثر سنت نه کوي ما لیدلی دی ډیر خو پکې ته فرض پسې ته نه کوي وایي مونږ ډیر لوی خدمت باندې چې یو مصروف یو په پوه شي د مفاد عامه کار کو په پوه شي سنت خو تاسو سوچ پسې وکړو سنت ډیر زیات نه کوي صرف فرض کوي بیا سیده جي بیا بوټان خپو کې اچوي وکان المختی والناس معفوا عنهما فی کثیر من الاحکام سلرم نمبر کی دارنگی مختی او ناسی دا مقصد دا چی فی کثیر من الاحکام چی وی معفو وی ولی ذکر چی دی ایغو علم مکنون چی وی بل شئی او قاصد دیو عمل ایغ علم مکنون چی وی بل شئی وی نو دا علم مکنون پا شرائعو کی چی دا دخل دا خطا شوی پیوشی باندی نو اغا شریعت اغا حکم نی چی کم اغا قصد کون کی پاری ځکه چی دی ایښ په زړه کی کوم علم دی شی متعلق پر تا بل شی ده او دی بل سړی په ذهن کی چی دا بل شی ایښ خو دا مقصد خو نه وو کنه ځکه فرق رادرومی فهذا الاصل یتلقاها علوم القوم وعاداتهم الکامنة منها والبارزة نو دا اصل چی کوم دی یتلقاها علوم القوم قبول کړی دا هغه علوم دی قوم عادات دی دوی الکامنة منها والبارزة که هغه عادات کامنه دی یعنی پکی پټ دی او که ښکاره دی فیتشخص الشرائع فی حقهم حسب ذلک نو ځکه شرائع د دو په حق کی د هغه موافق چه کیږی مشخص کیږی هغه موافق مشخص کیږی اوس په نزول د شرائعو کی د خلقو عام و خاص دواړه قسم علوم چی دی معتبر دی یعنی هغه علوم عامه هم معتبر دی د خلقو په نزول د شرائعو کی علوم خاصه هم چه دی معتبر دی لکه ما درته تشریح په یاد ټوله کړی ده واعلم پدی خبر باندې ځان پوی کا ان کثیرا من العادات والعلوم الکامنه چې ډیر عادات او علوم کامنه یتفق فیها العرب والعجم پدی باندې عرب او عجم چې متفق دي وجميع سکان الاقالیم المعتدله او ټول اوسیدونکو دی اقالیم معتدله چې کوم دي چې د خط استوا سره قریب تیئیس درجے تقریبا تیئیس ایک بٹا دو درجے هغه کې چا کې ورځ او شپږ میاشتې ورځې شپږ میاشتې چې شپه هغې نو هغه کې اعتدال دی مقصد دا دی چې د لیل و نهار او دا شیونه ډېر نه وي نور د علم هیئت مسئله ده بهرحال تاسو تصریح ویلې ده ورپسې داسې به فرض کو و جميع سکان الاقالیم المعتدله او ډیر سکان دی اقالیم معتدله او چکم رایوی و اهل الامزیه القابله للاخلاق الفاضل لك مثال دیو ته عادات دی کالحزن لمیتهم لکه حزن په هغه مړي باندې و استحباب الرفق به او ټول خلق د مړي هغه ډانچې سره رفق معامله کوي په پوه شلې او زړه په خوږېږي وکالفخر بالاحساب والانساب او لکه فخر په حسب نسب باندې وکالنوم اذا مضى ربع اللیل او ثلثه او نحو ذلک یا دارنګ نور شینا والاستيقاظ في تباشير الصبح او دارنګ بیدار دل بیا په اوایلو دی سحر کې الی غیر ذالک مما او معنا الیه چې مونږ ته اشاره کړې دي په ارتفاقاتو کې فتلک العادات والعلوم نو دا عادات او علوم چې دا علوم عامه دي چې شې دي علوم عامه دي دا علوم عامه چې دي احق الاشیاء بالاعتبار دا احق اشیاء دي بالاعتبار اول اعتبار دی دغه دا ثم بعدها عادات بیا دینه بعد ځنی داسی عادات وی و عقائد ځنی داسی عقائد وی تختص بالمبعوث الیہم چی هغه ایخ قوم سره خاص وی چی کومو ته نبی چی دا استولی شوی دا مبعوث الیہم سره چی وی خاص وی فتعتبر تلک ایضا نو هغه هم معتبر وی په نزول دی چا کی شرایعو کی وقد جعل الله لكل شیء قدرا زبردست هغه یې نه وکړ نو دواړه یعنی علوم عامه او علوم خاصه دا دواړه مقصد دا دی چې په نزول د شرایعو کې چې وي معتبر وي خو زیاده تر علوم عامه او خصوصا د هغې معاشرې هغه عادات رسم و رواج وغیره دا هم پکې چې معتبر وي شج اوس اکثر داسې وي چې دا نبوت چې دا نبوت دا تحت ملت من الملل وي اکثر د نبوت چې وي دا تحت ملت من الملل د یوه نبی نبوت ا د یوه ملت ما تحت وی د بل نبی ملت ا د بل نبی د بل ملت چی وی ما تحت وی لکه د حضور صلی الله علیه وسلم نبوت ا د ملت ابراهیمی چه ده ما تحت ده بل مقصد دا ده چی د یوه نبی ملت هغه مقصد لکه د بنی اسرایلو چه کوم انبیاء وو نو د هغه مخچینی نبی هغه د ملت ما تحت په بهر حال دا نبوتونه چه دی دا تحت ملت من الملل وی دا هم مقصد دا چه وجه د چا د اختلاف ته شرایعو دا نو هغه ملت جدا وی هغه بل ملت جدا وی نو چونکه د نبی هغه مقصد دا دی چی نبوت خو د ایغ ملت ما تحت تا بل نبی وال د بل ملت ما تحت وی نو ځکه د دو شرایع به هم چی وی سره جدا جدا وی تاسو پدې خبرې پوه شو دا کیسه ته کوي وعلم پدې خبرې باندې ځان پوه کا ان النبوت چې نبوت کثیرا ما تكون من تحت المله ډیر کله ته دادی ملت ما تحت وی کما قال الله تعالی ملت ابیکم ابراهیم وکما قال وان من شیعته لابراهیم و سر ذلک او د دې راز دا ده انه تنشأ قرون کثیره علی التدین بدین ډیر کله ته مقصد دا ده چې نشوا نشأ کیږي د قرون کثیره او علی التدین بدین مثال ډیر قرون وی پیړۍ پیړۍ دغه سره درمه په یو دین باندې وعلى تعظیم شاعره او په تعظیم د شاعر باندې او یو پیړی پیړی را درومی چا دي چې خاص شینو چکه تعظیم کوي وتسير احکامه من المشهورات الزائعه داسې قوم در قوم را درومي یو قوم راشي بیا هغه بعد بله پیړۍ راشي بیا هغه بعد بله پیړۍ راشي او دا ټول متدین چې وي بدینین وي او ټولو په ذهن کې دا خبره پی در پی دغسې توارثا چلېږي چې د فلاني فلاني شي به مونږ چه کو تعظیم کو او ټولو په مقصد مزاجونو کې پی در پی دغسې چلېږي چې دا شیونه به دا به تاسو مونږ منځ کې چه وي احکامات وي فتجیء نبوة تون اخرى لاقامت ما وج منها نو کله کله ځنی فاسد خلق رایسی ځنی فاسد خلق رایسی ادی ایخ قوم چی کوم هغه مسلم قوانینی په هغه کی دخل اندازی شروع کی او هغه چکی خرابی دی ایخ قوم چی کوم مسلم عادات وی او خ عادات وی هغه کی خرابی شروع کی او ارامی توب شروع کی او کجی پکی تراولی نو دی سره دی هغه ملت چی کوم هغه ډانچه وی ادی هغه ملت چی کوم هغه صحیح یو مقصد دا چی شکل و صورت وی هغه چه سی خراب او بیګار شی نو چه کله هغه بیګار شی نو خدای پاک هلته مقصد دا دی چه ملائ اعلی فیصلی الله تعالی په دی باندی کی چه یاره دی قوم تا اوس چه پکار دا نبی پکار دا چه هغه نبی رئیسی ادی دغ ملت هغه چه کوم اعوجاج دا ادی دغ ملت چه کوم هغه مقصد کگی دا هغه چه کی مستقیمه کی او هغه چه کی نیغه کی تاسو په دی خبر پوه شو نو بیا دی تفتیش وکړي دا نبی د هغه احکاماتو چې کوم مشهور عندهم دي فما کان صحیحا موافقا لقواعد السیاست الملیه لا تغیره نو چې کوم هغه کسی دو کې صحیح پاتې وي هغه موافق وي هغه قواعد د سیاست ملیه سره اد اغ ملت اغا انتظامی امور سر اغا مناسب رسوم پاتی وی او مناسب خبر پاتی لا تغیره اغی کی گوتی نوی لکه د غی عربو معاشرې کې ډېر شیونه داسې پاته وو چې شریعت هغسې چپ پرېښودل برقرار پرېښودل ځکه چې هغه د معاشرې سیاست ملیه سره چو موافق و لکه د قصاص دیت کې مې چې کومې خبرې درته کړې وې بل تدعو الیه بلکې هغه دغسې پرېږدي البته خلکو ته هغه ته دعوت ورکوي چې دا کارونه ټینګ چکو ونیسو وتحس علیه اپیغ خلق بننگ اختکی وما کان سقیما قد دخله التحریف اچ کم داس احکامات وی چی اغا اغا کی ضعف راغلی بیماری پک راغلی تحریف ورت داخل شوی فانها تغیره بقدر الحاجه نو چی اغا کی سونه کوتاهی راغلی اغا اندازی معنی چی کی بد تبدیلی پک راولی وما کان حریا ان یزداد فانها تزیده علی ما کان عندهم اکه مقصد دا چې ا دې دی خبر لایق وی چیر دی کې د سنور زیادت وشي نو بیا هغه مناسب زیادت پکې تاو کی وكثيرا ما يستدل هذا النبي في مطالبه بما بقي عندهم من الشريعه الاولى او ډیر کله ته استدلال کوي دا نبی پاغه خپل مطالبو کې فی مطالبه په خپل مطالبو کې بما بقي عندهم من الشريعه په هغه شیونو چه کوم دو که شریعت اولی هغه کی پاته یی مقصد دا دی چه په هغی سره دا چه استدلال کوی چه ولی هغه نبی تاسو ته داسی نه ویلی او هغه نبی تاسو ته نو زه هغه کیسه درته کوم په دغی باندی ګوره چه کی استدلال کوی لکه حضور صلی الله علیه وسلم به ورته ویل نه چه ولی تاسو ته مقصد دا چه موسی علیه السلام داسی نه ویلی عیسی علیه السلام درته داسی نه ویلی فیقال عند ذلک هذا النبی فی ملہ فی ملت فلان فلان النبی او من شیعته نو دغه وخت باندې بیا دا ویل سی چې دا نبی په ملت دی فلانی نبی باندې دا او دی شیعه دی شیعه دی فلانی نبی دا نو ځکه مونږ وایو چې ملت ابیکم ابراهیم چې حضور صلی الله علیه وسلم اپ ملت ابراهیمی باندې دا دا ملت تی پلار د تاسو هغه ابراهیم علیه السلام دا و ان من شیعته ل ابراهیم او ځکه مونږ وایو اوس دې مقصد دا دی چې دا ملت ابراهیمی ملت ابراهیمی کې چې کوم اعوجاج راغلی و په ملت ابراهیمی کې کومه کږي راغلې وه په هغې کې کوم تحریفات هغه څه دي وو نو حضور صلی الله علیه وسلم راغی او د هغې هغه اعوجاج یې څه وکړه سیده کړ او چې کوم صالح شی نه و برقرار یې پرېښودل کومې کې ترمیم ضرورت و ترمیم یې وکړو کومې کې زیادت ضرورت و زیادت یې وکړو کوم بالکل ختمول او فاسد شی نه دو پکې ته درنه کړي وایي بالکل چه کړه ختم کړه ځکه مونږ وایو چی حضور صلی الله علیه وسلم دا دی ملت ابراهیمی چه دا تابع ده تاسو پدی خبره پوه شو اوس مو پدی خبره باندې سر خلاص چی مقصد دا چی ملت ابیکم ابراهیم وکثیرا ما تختلف النبوات لاختلاف الملل النازله نازلہ تلک النبوہ فیہا او ډیر کله ته مقصد بیا دا اختلاف تی نبوات چی رادرومی دا دی دی وجه نه دی دی اختلاف تی وجه نه چا کوم ملل باندی کوم ملت باندی دا نبی پی هغی کی اختلاف وی نو دی وجه نه مقصد دا دی چی هلته هغه هغه کی دو دو احکاماتو کی چه رادرومی اختلاف رادرومی نوع ثانی تشریح می درته ویلی ده والنوع الثانی او نوع ثانی چی دا چه هغه سبب د دې خبرې جوړیږي نزول د احکامو پاره بمنزلة طارئ عارض دا په منزله د هغه یو طارئ عارض شي دا چه هسې یو عارضي شی راشي حادثه وذلک دا ځکه اوس ګوره دې خبرې باندې سوچ وکړو په مقصد باندې ځان پوه کړه کله بحث اهم وي هغسې منډه نشي پکې واله که نه د بحث اهمیت اهمیت ته به ګورې کله بعض سړي ذهن کې ورکېنول پکار وي ځکه چې هغه عام حالاتو کې سړی ته په کار وردرومي او قرآن ډېر مقامات هغه سره حل کېږي اوس په تاسو ته پته لګېږي مونږ دیوبند مشرانو به ویله غالبا شبیر احمد عثماني صاحب جو لیکلی دی ماش کړي چې ما 21 واری بالاستیعاب د حجت الله چدا مطالعه کړې ده 21 واری بالاستیعاب پوه شوی او ډیر نه دره پورې نقل دی چې د قرآن صحیح حقایقو باندې چې سړی ځان پوه کوي که نه نو حجت الله دې ګهره مطالعه ورته وکړي او سمه دې چې کي زده کړي نو د قرآن هغه حقایقو باندې به الله تعالی ورته څه ورکړي معرفت ورکړي چې د حجت الله سم مباحث ورته یاد کړي نو اوس ګوره دې ایتونو هغه بالکل سړي هغه اطمینان درجه اوسی کنا آغا حقیقت تی سڑای چسی ورسیدی چیار دی چدا دا مقصد دا هسې به مونږ ویلې چې مقصد حضور صلی الله علیه وسلم دی ملت ابراهیمی هغه دا او مقصد دا چې ملت ابیکم ابراهیم لیکن اوس مقصد دا چې هغه دی شیعه هغه ته ته سره چې سی ورسېږي په دغه انداز باندې خو عام مفسرین خو په دغه انداز تشریح نه کړي کنه او دا هغه ته چې کی بیان کی اوس ګور الله تعالی دا مسله زده کو الله تعالی ذات چې دا کنه دی الله تعالی شان چې دا هغه اطلاقی ده او مقصد دا چی صفا راغلی ولا متمکنین بمکان نه متمکن نو دی الله تعالی شان هغه اطلاقی ده خو خبره دا ده چی اوس کله کله دا اطلاقی شان چی ده ولی دالی چی گن شای احادیث بانی سڑای نظر وکی او گن شای روایات و آیتون بانی سڑای نظر وکی نو هغه نه دا معلومیږي چې قیامت په ورځ باندې به خدای پاک داسې وکړي نن ورځ خدای پاک داسې غصه شوی چې بیا به داسې غصه نشي او مقصد دا چې په دغه وخت باندې خدای پاک آسمانی دنیا ته چسی رئیسی او داسې نو دغه نه خو ټولو نه چه معلومیږي دا معلومیږي چې الله تعالی مقصد دا ده چې یو شی د پاره مقصد هغه وسایل زمانیه او مکانیه آچ کئی استعمالی او دالی خو مونږ وایو چی الله تعالی شان چه دا اطلاقی دا نو شاہ سے وای چی اللہ تعالی شان بلا شک شبے بلا ریبین چدا اطلاقی دا نہ دے متمکن فی المکان دا ولا یجری علیہ زمان دا مسلم چدا عقیدہ دا البتہ دی د کمزوری نہ دی اغا بندگانو کمزوری پا مناسبت باندی دی هغی کمزوری په مناسبت باندی کله الله تعالی د اطلاقی شان دا مقصد دا دی چی هغه وسائل زمانیه او وسائل مکانیه دی هغه خلقو په کمزوری په رڼا کی مقصد دا دی چی هغه چکی مختار کی لکه اوس یو انسان هغه دی الله تعالی اطلاقی شان او دی انوارات و تجلی هغه چرنګه کولای شي اطلاقی نو هغه تجلیات خدای پاک مقصد موسی علیہ السلام ته پچا باندې هغه کړ په کوه تور باندې نو اوس هغه تجلیات مکانیس نه دی هغه یو انسان کمزوری په بنیاد باندې چی ایغ هغه شای اطلاقی شان کې الله تعالی تجلیات او هغه نسله کوله نو بیا ورته ویل چې ورته وګوره کنه فین استقر مکانه فسوف ترانی بیا تما کتلای شي نو هغه بیا استقر سو نا هغه خو مقصد دا فجعله دکا دارنګي مقصد دا چې الله تعالی الله تعالی خو د مکان او د دغه شیونو نه چې د منزه ده بیا یې مقصد دا دی چی پورته آسمانی دنیا ته حضور صلی الله علیه وسلم خپل ملاقات ته پاره ولی مقصد غوښته نو دین خو یو قسم مکان معلومیږي نو دا هغه انسان چی یو شی ته توجه مرکوزه کوي نو هغه چی یو خاص شی نه نو هغه بغیر به انسان توجه هغه ته نه مرکوزه کوي نو هغه دی انسان هغه احوال په لحاظ سره کله کله دی د اطلاقی شان چی وی کنه اطلاقی شان دا هغه سو وسایل مقصد دا دی چی زمانیه یا مکانیه په رنګ کی چه سی راشی او مقصد دا دی چی هغه اطلاقی شان دغسی تقید یو قسم ته چه کی قبول کی خو دا هغه شؤون چی کوم دی کل یوم هو فی شان هغه شؤون دی چی دی هغی کی تجدد رادرومی او هغه مقصد دا دی چی په زمان یا مکان په رنګ کی چه سی ښکاره سی تاسو په دی خبری پوه شولو دا خبره درته کئی والنوع الثانی او نوع ثانی دادا بمنزلة طارئ عارض وذلک دا ځکه ان الله تعالی وان کان متعالیا عن الزمان الله تعالی دا اگر که متعالی ده د زمان نه بلا شک شبه د مکان نه بلا شک شبه فله ارتباط بوجه من الوجوه ولی بدء الامالی که مویل نه ده چاته یاد دی هغه شعرونه بدء الامالی وال ولا يمزي او په الله تعالی باندې یو وخت مقصد دا دی چې هغه نه تیریږي و ازمان و احوال بحالی پوښی نو دا رنګ مقصد دا دی چې زمانه او دا شی نه په الله تعالی نه راځي فله و ان کان متعالیا و ذالک دا زکا ان الله تعالی چ الله تعالی و ان کان متعالیا عن الزمان دے اگر کہ متعالی دے زمانے نہ فله ارتباط بوجه من الوجوه بالزمان والزمانیات خو بیا هم د پاره ارتباط تا بوجه من الوجوه په زمان او زمانیاتو پوری هغه د انسانانو کمزوری په بنیاد باندی وقد اخبر النبی صلی الله علیه وسلم ګوره حضور صلی الله علیه وسلم خبر ورکړی دارنگی واخبرنا واخبر آدم وغیره من الانبیاء علیہم السلام فی حدیث الشفاعت بشیء من هذا الباب پدی باندې چې دی خبرتان ورکړی حيث قال كل واحد منهم هر یو داسی ویل دی ان ربی تبارک وتعالى قد غضب اليوم غضبا نن ورځ داسې غصه ده لم یغضب قبله مثله چې دغسې مخکې غصه شوی نه ده شفاعت باب کې دا حدیث اوږد حدیث ده ولن یغضب بعده مثله ان با دینا بعد نو دینا بعد دینا مخ کی ادا دا چ شی زمانیات کی کنه نو الله تعالی شان خو اطلاقی دا خو هغه دی انسانانو هغه په لحاظ سرا مقصد دا چ دی پر ارتباط بی وجه من الوجوه دی زمان او زمانیاتنا راغلی دا دا نه چې الله تعالی باندې زمانہ چسلا جاری شوا ګور سوچ پورته کو نو دا ډیر خلک نه پالت په خپل اعتقادیاتو نه خبر او دی هلته دی شی حقیقت ته نه ورسیږی بیا ځکه ګمراهی طرف ته مایل شی بیا یو ځای نه غلط چه کی اخذ وکی هغه خو غریب هغه خپل کوتا علمی وی شه جی فاذا تهيأ العالم لافاظة الشرائع وتعيين الحدود نو چه کلا عالم هغه کی استعداد پیدا شی دی افاظه دی شرائع عالم کی استعداد دی دی خبر رایسی چه دی باندی دی اوس افاظه دی چا اوس شرائع او تعین دی حدود وتجلى الحق منزلا علیهم او مقصد دا چې الله تعالی تجلیات کی په داسې حال کې چې نازل دن کوي په دوی باندې اغا تجلیات تی دین الدین او نازل ان کئی پا دوی باندی چا الدین دین لرا وامتلع الملع الاعلا بحمت قویت او ارد مقصد دالے چی ملع اعلا کی حمت قویت دی خبر زیاد رئیشی حسب ذالکا یکون حینئذ ادنی سبب من الاسباب الطارئه نو دلته بیا یو ادنی سبب د اسباب طارئه نه کافیا فی قرع باب الجود دا بیا کافی وی لپاره د ټکولو د هغه دروازې د سخاوت ومن دق باب الکریم انفتح او چا چی دروازه د سخی سړی وټکوله خامخا یې ورته چکی کولاوی جار سه د شاه صاحب نه خدای دې د قبر نور نه ډک کی دونه یو عجیب رمز سره دا خبره کړې ده هسې تاسو ځان په پوی کو بیا نه په پوهیږو هسې ګوره شاه صاحب وایي چې کله یو نبی هغه ته رئیسی ملت ته رئیسی دا هغه د اسباب طارئه او چا عجیب بیان کوي کنه نو شاه صاحب چې کله یو نبی یو ملت ته رئیسی یو قوم ته رئیسی نو دالتا چې نبی په یو قوم کې موجود وي نو ټیک ته اصل خود هغه شرایع او دستوری آئین اد هغه خلق هغه علوم فطریه مطابق چوي وی خو چونکه دالتا د عالم د عالم دې دې پاره تیار شوی وی چه په دې باندې فیضان دې چا اوسی شرایع اوسی عالم دې دې پاره چه وی تیار وی او الله تعالی اغا دی حق ذات اغا تجلیات اغا دی دین پا شکل کے پا دی خلق مانی چسی روریش دین پا شکل کے نو دلته د الله تعالی مقصد دا دی چی هغه رحمت چی کله هغه نبی په قوم کی او خلقو ته شریعتونه بیانوی یا یو دستوری آئینی هغه وی نو دغه وخت باندی د الله تعالی هغه رحمت چی وی هغه معجزاً وی هغه چه وی معجزاً وی او دا داسی وخت وی چی ایله بنه غواړی الله تعالی رحمت دلته چه غواړی بنه غواړی دیتا چی یو سبب من الاسباب جوړیږی کنه چی یو حکم شرعی چسی نازل شی نو دا هغه اسباب طارئه ای دی کوم چې معمولی هغه جوړیږي کنه پوښ لکه مثال په تور باندې یو سړی در لخوان درکی او تر باندې ګران دا هغه نو بنا به ورته غواړي انعام ورکولو ته چې لږ معمولی هغه کېږي کنه بیا به ورته څه کې یو هغه ورته نو دالته دی الله تعالی رحمت موجزن وی دی شرایعو په نزول باندې چې الله تعالی مقصد دا دی چې رحمت په دې خلکو باندې په هغه د صورت او په پیکر د شریعت کې چې کی راولي نو هلته چی معمولی څه حادثه جوړیږی هلته شرعی حکم چه سی هغه متوجه سی او شرعی حکم په دی باندی راشی او بلکل دی داسی مثال دا لکه په موسم بهار کی ته هغه واچی کنه دانی بس چی هسی ځمکی دونه ځمکی کی واچی اوبه ورکوی کنه چی هفته وزی کنه وطن شینی هسی واچوه دنیا نه شین کیږی نو دا هغه فضا په دغه ټیم باندې دی خبره ته چی تیاری چی معمولی سبب غواړي رحمت حق بهانه می جوید رحمت حق بها نه می جوید رحمت حق بها نه می جوید خدای رحمت بها نه غواړي بها او ډیر قیمتو شیونه نه غواړي تاسو په دې خبرې پوه شلوس ولکه عبرتنا شاسوی چې کنه په پوهېږي دې مثال کې سوچو کا و همت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او همت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او قصد دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او استشراف دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم او تطلع دی دیو شی تا و دعوته له او دعوت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیو شی متعلق و اشتیاقه الیہ او شوق دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوشی تا وطلبه ایاه او طلب دی حضور صلی الله علیه وسلم یوشی لرا سبب قوی لنزول القضاء فی ذلک الباب دا یو سبب قوی جوړ شی لپاره د نزول د قضا ولی حضور صلی الله علیه وسلم مقصد دا دی چی بار بار هغه ته نه کتل او پورته به مقصد دغه سی نه کتل چې خدای پاک په کله حکم راولی شي بیت المقدس نه حکم دی قبله چا طرف ته